دې مناسبت سره بعد قرآن شریف د دیر شفه پاره آیاتونه ولسل او یو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکه او د آیاتونو ترجمه دا الہ العالمین فرمایي کم انسان نارینه زنانه چې پاک شو رب کریم فرمایي دا کامیاب شو پاکی سړی په نیکو اعمالو او د خپل ګناهونو جرمونو نه په صحیح توبې استو سره اخیرت غوره دی او همیشه دی بیا فرمایي چې دا مضمون چې څوک پاک شو نو کامیاب شو او اخیرت د دنیا مقابله کې غوره او بهتر دی وای دا مضمون په صحیفو د ابراهیم او د موسی علیه السلام دیو جن زمای د مندو د دې ژوند مقصد څه دی چې موږ او تاسو د نیکو اعمالو په ذریعه د خپل ګناهونو جرمونو نه د توبې په ذریعه باندې دا خپل ځانو د پام چې مرګ راځي او د پاکۍ په حال کې موږ تاسو راشي دیو جن دې د پاره د قران او سنت د علم د زکولو په ضرورت ده چې موږ تاسو ماشاءالله په حیثیت مسلمان ځان د خپل دین نه خبردار او د دې فرایض سره سره کم چې الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت دي الله د حدیث غړي دی یعنی یو پکې ام حبیبه او الحمدلله د امهات المؤمنین د هر یوې بیبي باره کې په جمعه کې مفصل بیان شوی او دای حبشې ته هجرت کړو خاوند یې تمړ شو دا مونږ شو عدت تیر شو د دې نکاح د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره شو او دا نکاح د حبشي بادشاہ نجاشی چې اصحاب دا وضو رضی الله عنه مگر الله بتش په دې سنت او ادا کولو د لب جنت کی حقوق رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وګوره په دې ټول سورکات سنت ماشاءالله زموږ دې ملک کې د الله رحم او کرم دی چې زموږ د مسلمانان کم فرض مشکای او سنت ور سره خامخا کوي پدې کې ګور شپږ رکعات سنت د ماسپخین دي دوا د ماخام دي دوا د ماسوتن دي او دوا د سبا دي دا ټول رکعات روزانه چې کوم مسلمان دا ټول رکعات سنت موقته کوي د الله د حبيب د قول مطابق د په جنت کې کور جوړي د دې سنت او اهتمام پکار دی ځکه په ورځ د قیامت په دې عبادت او لومبنه حساب په دې مسلمان ماته توجه کوي اول انسان په دې کې د مسلمان زموږ او تاسو دومره مهربان رب دی وای کله چا په فرایض کې څه کمې وي نو رب کریم په ملائکه ته وی ګو الله تعالی په فرض نه کړی نو رب کریم په وی تاسو سنن ته وګورئ نوافل د د فرض نیمګړتیا به د سننو او د نوافلو په ذریعه پوره کړي دیو جن په کار دا دي چې یو امتی سره د فرایض نه علاوه د نوافل ذخیر دیو جن ګره د ماخا د ماسپخین نه پکې سلور رکعات سنت دي بیا ورپسې ورکعات دي دی وخت یو سلور رکعات نفل دی دیتا سنت د زوال وای نوافل د زوال وای دی وخت یو لازمان دا دروازه بداو حدیث پاک کې راځي د الله حبیب دې سنت نمک یو سلور رکعات نفل کول چا دې تپوږي ایمه د اسمان در رحمت دروازه کولاو دی زه خو غواړم چې په دې کلاو دروازو زما شروع کړي دا وخت ډېر قیمتي دی خدا هغه چاته نصیب کیږي چې ډېر وختي راځي وختي راځي نو وختي بوز لراځي د سلور رکعات سنت نه علاوه سلور رکعات نفل اهتمام اگر دا سنن سلور نه دي کدا پاتې شي جمع ولا دا یا وقت سم دې نه جمع کې شامل شي چې جمع وشي دا الله حبيب طریقه دا چې اول ورکعت سنت کا یا دا څلور که څوک څلور پخلی کوي هم جای کېږي خو زموږ دا علما وایي غوره دا ده چې د دې سنت وي او قسمه رسو دې پدار دوه رکعته اول وکړه ورپسې څلور وکړه او یو عادت جوړ کړئ او چې ویم رہی نو زه به زما خبره سوه وایي ودنی کا اجماع نبی علیہ السلام فرمائی مشکار شریف ابو داؤد حدیث سے وہی کل مسلمان کے نماز وحید کلو کو اور دو رکعت سنت ہو کر اور ورپسی دو رکعت نفل ہو کر ددا کا ناری نہ ہے اور زنانہ نے جہنم قبور میں اللہ حرام دو رکاتو باندې چې په کلار کلار یې کې نو پنځه منټه لګي او زموږ استاد خو په دوه منټه نه لګي نو د دوه منټو هغه مه کوئ د دوه منټو هغه دوه رکاته مه کوئ پنځه منټه خو کم از کم په دوه رکاتو لګوئ دا یو عادت جوړ کړئ دا د الله د حبيب سنت دې د ماسوقي د دوه سنتو پسې دوه رکعات نفل کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د سنتو پسې دوه رکعات نفل کوي د جهنم په اور به الله حرام کوي په دومره مختصر نوافل باندې دومره لوی اجر د دې مازیګر د موږ نمخ کې نوافل شاغه ته سنن زوائد وي سورته وي سنن زوائد ورته وي کو سو قرار نو سلور رکعات نفل کو چې دا وختونه شنو نه ورته دغه پرده چې دا سنت بعضی عوام تپوس کوي لکه بعضی سفر کې کلم کو تاسو یو اکثر زموږ دی عوام ته چې موږ ځان کو یو نه د سفر د مسائلو په هدي په خوا به ور په هغه ملونه نو اتصل یې دې چې یو سړی د خپل کلی نه لري دي د دې شرعن مسافر او کیلو میټر زما په خیال اکثر کیلو میټر جوړي دومره چې څوک د خپل ځای نه لري ځي نو دا شرعت مسافر دی د مسافر باره کې حکم د شریعت دا دی چې د خپل کلی د حدود نه بار شو لکه د کلی حدود دای اسپتال دی جنازه ده عیدګاه ده نو په تاله د کلی کوټي او باندې او کوټه ښکار چې حدود د نمبر د د سفر بوز بشورو کې بیا واپس چې راځي نو په تاله کله ښکاری وته د خپل کلی په حدود کې راځي نشوي نه بیا وخت د سفر بوز کې او د سفر په موس کې دا مسله ده چې کوم څلور رکعات فرض دي نو دا پتا واجب او ضروری دي د په مذهب حنفي چې دا بلسکه دوه پکې دا بدن دوه کې دا د الله د دې دا سفر شون کې د مشقت او تکلیف یو شی دی نو دا د الله د طرف نه یو هدیه او صدقه ده چاله چې یو بنی آدم څه هدیه او صدقه ورکړي او دې هغه نه قبلې نو هغه ناراضه کیږي دا په دې مسافر بنده باندې د رب کریم د طرف نه یو صدقه او هدیه ده دیو جن زموږ مذهب حنفي دا ده د باز ائمه مسلک دا ده چې بدل لازم چې دې بسره دې بسره کار کوي او کوم دوه کړه چې او حسین ویریږي نه د ماقام درې رکعات فرض په سفر او حضر کې یو شان دي نو حالت السفر کې دا څه پکار دي دا کوم سنن موقته زموږ چې دي نو کې یو سړي سفر کې وکړ نو الله به ثواب ورکړي او زموږ علماء وایي دا سنن په دې سفر کې د نوافل مرتبه راشي په دې سره د نوافل مرتبه او د کې یې نه کړ پیا ادا څه ولکه نه ولوه دلته وګورئ چې جمعې پر ورځ به داسې نه کېږي اوبای د مختاري نور لګړي نبی کریم علیه السلام منع کړی وي چې جمعې پر ورځ به داسې نه کېږي دا سړي له خوب ورولي دیو جن حالت سفر کې سوچې کړې سننو پر ثواب په ملاو شي دې ته د دې ملامت او ګناه ده دې په دې ګناهګار نه دی بل یو مسله یاد ساتئ بعض شهر له چې د خپل کلی نه ځي بعض شهرونه شل شل میله او په دې کې شل میله سلوي او سلوي میله کې د پراته د دې یو شهر چې ستاد کلی نه څومره لږ دی نو دا هغې دیواله سر تا لپاره سفر نه جوړېږي دته بدا چې نه چې دې سر ته خو سفر نه جوړيږي او هغه سر ته سفر جوړي دا شهر په منځري د یو مقام دی لکه زموږ د کلی نه چې موږ اندازه نه بولې نو د موږ خپل کلی نه چې موږ پېښور ته ځو نو پېښور سفر نه جوړي اوس د هغه حیات آباد پورې دا یو شهر حسابي که یو سړی دا څه سوچ وکړو چې د هار دې سر کې حضور مسافر نه جوړېږم حیات آباد کې جوړېږم دې په مسله کې خطا شوی دا چې دې چې د هار په یو سر کې دې څه مو کېږي په بل سر کې دې مسافر خبر باندې کوي چې نه کوي د دهار په یو سر کې چې ستا شری سفر نه جوړي نو هغه سر کې ته مسافر نه جوړي مثلا باندې کوچ وي ته کوچ شي ځکه ډېر خلکو نه دا خطا واقع کیږي ویره د مونږ دې خپل خبره کوي تاسو د خپل خپل حساب کوئ بعض خلکو ته دا خطا واقع کیږي نو دا مسائل استفول پکار دي بل په سفر کې دا څه ده دا مذهبونه سلور واړه حق دي سبا یې څه دي دغه نه دور درې خلک نه حق پسې دي دا سب سے تاسو مسلمانان دي تاسو نه حق پسې نه ځئ نو د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد رحم الله څخه چې دور ټول دنیا والا خلک کوئی اذا زمون دي بشران دي دمر خلق دې نه حق دي خدا د الله د حبيب نه په باندې اعمال او کې سلور قسم روایت راغلي او بل امام دا بل حدیث ورته په خبره نه پوښي یو امام دا یو حدیث نو دا ائمه چې سپسیدی غټول حق دی بل دې ائمه چې په کوم مسائلو کې اختلاف نو دا د جمهور اختلاف نه دی دې کې دا یو وایي دا بل امام چې څنګه دا خبره غوړه ده او دا چې کو هغه جایز ده زما دا غوړه ده د دا د راجح او د مرجوح په منځ کې فرق دی لکه تاسو الله دې موږ تاسو د حرمین شریفین سفر نصیب هغه خلک جمع بین الصلاتین کوي سفر کوي زموږ مذهب کې نه خبره ده اوس یو سره د اختلاف نظام واسي نو خبره ابن عمر رضی الله عنه ته خبر ورسېدو حدیث امام د بخاری شریف کې راغلی چې بیبي دې بیمار ده د پخوا خو پیدل سفر کړی په تلوار را روان شو نو د ماښام موږ به وشو او د ماسوتن به را مخکې کړو سورلۍ نه په ټول نو دواړه چې په بین الصلات کې وکړو وایي خبره باندې او د ماسوتن د موږ به وشو د یو ګټه باندې په یو خرابې دا ولا ګټه باندې په بل ساري د څه نه علاوه خرابې دا تا د ځواب لپاره بچت کو یو ګټه وقف کړه د په سفر کې د مایز مند دا مسائل کول شي سره په سفر کې دا ده باج سره راځي چې په کلی کې د نفلونو شوقي نه دی او د سننو او چې په سفر روان شو شي شي شروع کړه هل تور نه پس ولا دې دې ته په نفلو ولا دا د دې د ګنا نه ځکه دې د خپل دو نفلو د وجه نه پنځوس خلک په تکلیف کړی پنځوس شپه د په سفر کې که چرته لاړې که نه نو فرض له راغون شي چې دوه رکعته فرض وکړ نو دا سنن ته پسې سم کولی شي کوم فرض یې مخ دی سنن په سیټ باندې کول شي او په نقلو کې نام دي چې هر په لږه وخت ده د رکوع د پاره لږه اشاره کوا د سجدې د پاره د سندر چې کوا لکه څنګه زموږ د معذوري وروړه اشاره سره مسکې کنه کې هوش او قرصې راوته کو بازي کورونو کې بیمارانو د پرتې بازي مساجد کې دا قرصې بالکل سجدې دې راوته کوي بدل شریعت نه خلاف کار تر دې چې زموږ په مذهب کې صاحبین نه وي امام ابو یوسف رحم الله او امام محمد رحم الله چې ویتر شي سنت یو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې دا واجب دا کوم علما چې وایي چې سنت دي دا یې وایي نام په سنت دی دای په جهازونو کې شي نو درې څلور کسان جمع کولی شي نو په جهاز کې سړی فرضي موز د کوي ریل ګاډي کې فرضي موز کولی شي ایک ممکن دی سړی وایي ریل ګاډي کې ودرېږي شي مخ د قبلې له موږ به فرض بلکې دا کتابونه لیکلي که ګاډی تاویږي نو دی دې ورسره قبلې طرف له مخ راته وایي کته د قربیو خطرې لاسو کې دي سونی چې په کوم ممکن وي نو په ولاړ یو کې په ولاړ ممکن نه نه استاد ولاړ له وجه نه نور مسافرو له ضرر دی نور خلکو له تکلیف دی نو بیا په خپل سیټ کې مخ کې بلې لگا او بس موضوع کا اشاره سره په دې ترتیب باندې زموږ علماء کرام دا ذکر کړی د د سفر دا مسائل مسلمانانو ته زدکول پکار دی بل سفر کې دا د سفر مس قضا شو نو په اقامت کې بدور کا ترا ګرځي چې ضرور بنا د فرض د واجب او قضا زموږ په مذهب کې شته او بسوق د اقامت مس په سفر کې قضا راغلی نو بیا به دې څه کوي پورا پکړي په سفر کې نام دی چې ګوره زه مسافر یم خو خلکو مخ کې کړم د ماسپخین د مازدیګر او ماسوګر وسله نو د مسافر امام امامتي وسله خو دې چې سلام وګرځي نو سلام پسې وو وایي چې هي مسلمانانو ورونو زه په حالت د سفر کې د مسلمان مقیم ما پسې ولاړو او مسجد پورا دي نو که مسافر امام امامتی کوله نو دې بدو رکعات کوي او خلق به چې سلام وګرځي نو ورپسې به څه کوي ای بدو رکعات کوي او او که شریف مسافر د مقیم پسې اقتدا کوله زه مسافر یم ادا ما سپخین د موس نیت می د مقیم پسې وتړلو نو د دې د تابعداري د وجه تمام سلور د بنیتم د سلور کو او د دې د متابعت د وجه تمام سلور شول د د د متابعت د وجنا زما مستشو سلور رکعات شو نو په دې ترتیب باندې د دې مز اهتمام پکار دی د دې سنن او اهتمام پکار دی دولس رکعات سنت دی پښوا او رس چا چې په دې پابندي وکا چا چې په دې باندې پابندي وکا نو الله رب العزت با جنت کې د کور جوړ شي الحمدلله زموږ د نارینه او زنانه ټول په سنن باندې پابندي کوي د الله د حبيب خبره د الله خبره ده د دې قول مطابق روزانه د ځان له یو یو کور په جنت کې جوړي ولې د دنیا کور جوړول ډېر ګران دي که د ذکر جوړې او د سړي کې څه وشي ډېر تکلیف د دنیا کور او بنگله جوړولو باندې ډېر وخت لګي او د آخرت کورونه جوړو د سال دغه په دې نور شرکا کو څه نه دی ته به نن لړې شي نه به څه تکلیف ملاو شو او نه دې به سیو لګي دي دول شرکا ته مسلم کو او الله د جنت کې کور لوګو د جنت کور د لوګو او خاور نه لکه خفت سړی پسې او ځای کوي بعضې کورونه به داسې بیا به د یوې ملغلرې نه د الله حبیب فرمایلي یو جنتي کور به د یوې ملغلرې نه او د هغې اوږدوالی لږوالی به شپېته دا غي وګزواله بشي شي ته دی نه وای دلته چا دنیا کې هغه شل چتا او سر چتا بنگله جوړه کا یا خو دې خاور دا هغه دې بنگلي باقی او دا هغه دې ژوند د باقی د یو مؤمن یو قرب د یوې ملغلره نشي ته ملوي او په دې شپېتو بلو کې د مؤمن بیبیانې به یې هوري به او دا یو یو ملغلنې نه بل نه داسې کور وي نو په دې دولس رکعاتو زما عزت مندو په جنت کې کور جوړېږي رواه مسلم رواه مسلم دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی متفقون علیہ حدیث ہے عبد الله ابن مغفل رضی اللہ عنہ و اذا اللہ حبیب فرمائی بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ دا هر دو اذانونو په منځ کې یو اذان شو یو د اقامت نه مظهر د دې چې سنت چې کوم دی هغه چې دې دوه رکعات مستحب دی ته کوشش کوئ چې الله د حبيب هر یو سنت موږ او تاسو ته ژوند دی دا مطلب دی چې کوم سنت په دې کې دا به د جنت د ګټلو سبب هغه زموږ ابو داود شریف کې وکړو او امام ابو داود په کشته کې شروع دي خلکو سره د سنت او سپره قدر امام ابو داود په غټه کشته کې شروع نو یې کشته دا د سمندر ساحل نړۍ د لري شوی نه و د د کینارې په غاړه یو شریعت درشته او ته واورې خبره ته مو خیال راشي کنه دا غاتر شته واورې نو یو وړي کشتۍ والے له وی دا یو درهم کرایا والا ما کنارې له ورسو د چې کنارې له ورسولو کنارې له ورسولو نو هغه ته یو یا وی کې دې چې دا ترش کې کوم کې مستجاب الدعوت او دې کې چې يهديكم الله ويصلح بالكم او ما ته هدايت چې هدايت شنو الله به پیدا وشي چې هدايت شنو جنت به پیدا وشي علماء لیکل دا د علماء کرامات دی او دا خبرې بعید دی مګر نه وای بره او आवाज شو چې یو رکبی دی جنت واپس دی معبود او یو حادثي आवाज نو کله نا کله دا دي چې باندې سره مستجاب الدعوا دي تاسو شي او الحمدلله دې وي او اتا ورته يرحمك الله ويقول يهديكم الله ويشفعكم د اذان او د اقامت په منځ کې دوه رکعاته مستحب دي کله دا مستحب قبول شي نو د هر عمل باره کې زما عزت مندو دا کوشش وکړ دی بل دا یو خبره ضروري یاد لرئ خلق وای پلار میرا لوي سو کوئی پیر سے برا لدا سوي دی سو کوئی زمو یو مشر استاد را لدا سوي دا خبره د چا د ټول کائنات د سره ویلا یرد الدعاء بین الاذان والاقامه دا یو لوی قیمتي وخت دی تاسو ګورئ باز خلک ته چې پته یې دې اهتمام کوي اذان شو اذان پسې مسنون دعاګانې وکي نو دې پسې چې د سدو او وخته باقاعده د دعا کې وایي چې الله تعالی حبيب دې چې رسکیږي نه دا د الله او د رسول یو خبره ده ځکه د الله رسول د الله د حکم نه بغیر بل خبره نه کوي د نبی کریم علیه السلام پیغام دی چې د اذان او اقامت په منځ کې چا دعا غوښته نو دا رد کیږي بیا د عرب باندې خلک عربی باندې کوي باندې خلک د عربو دینی پروګرامونه موري د عرب د اذان په شری پر یو باندې عجیب دعا چې الله تعالی دې چې اذان په شری دعا کوي موږ دې تر واجب کې پراړي موږ دې تر واجب کې خالي لاس مشه تا در تر غلي او نبل دشتا نبل ورشتا د فقیرانو محتاجینو په شکل کې دې درد ولاړي ساده شام سره خالي دې ګټ مناسب دی قسم دې الله دومره لوی شان دې کړه کدا تمام دنیا ولا په در کې ودرې دا نو د ټول حاجتونو پورا کولم شي او خالص لاس لګل دا غد شان سره مناسب خالی لاس د الله د بلکې محفل وي حدیث پاک کې راغلي دا حدیث یاد کړئ ابو داود شریف حدیث نبی علیہ السلام فرمایي ان ربکم حی کریم ساس رب د حیا خاوند کری وای سخیتا الله وای ما حیا را دي چې او بندر اکدا شروع او دې وای چې ما مالک دې خدا دې دې دې دا په خالق دې ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده ساس رب د حیا خاوند او د سخا خاوند رب وای ما ته حیا راځي دا د الله وادي څوک به د الله نه زیات په وعده پوره کولو کې نو یقین سره د رب کریم نه زما عزت مندو سوالونه کول دارنګي د ما د ما د سبا د موز نمخ کې دا دوه رکعات سنت کول وې دا الله حبیب په ټول سنت کې په دې باندې ډېر اهتمام نو سفر کې د څوک سنت نه کوي او د سبا سنت کې بار د سبا سنت په سفر کې کې او په حضر کې کې دیو جنباز علماء سب وجوب طرف ته لاړ دي الله حبيب په سفر کې سنت پریز او د سبا سنت نه لري پریز او د دې څومره او یو سره اندازه نه دی چې ما دوه رکعاته وکړ څومره ثواب دی الله حبیب وی دا دوه رکعاته سنت د سبا خیر من الدنیا و ما فیها دا دنیا چې څومره د دې چې دا دوه رکعاته دی بهتر یو مستقر هغه وی نه اندازو لګوي یو آیات چې شاز دغو د سر رکعاتو د نقد عمر ثواب او دو رکعات مبارک کوئی کی دنیا و ما فیها نہ بہتر نو ته چرال او خپل عالم سره یو یا سب نو بیا ورته خلک نمونه لري نو تاسو کوا تل رکعات باندې ورډیر وخت دی یو سره تل رکعات چې نو به می په کلار کلار کوي نو ډیر په حاضر او چرته یو سړی وي چې تل رکعات کوي مشبکه اتا یو آیات سره د عمل فلیت د خپل عالم دین سره دا غي په الفاظ نظام کوئی کو ترجمه دې زده کا په یو آیات څومره ځل دې نو جوړ نه کنه ورټول دې درسونو والو وګړي دې خبره ته به څومره وظیفه کې الی مګنټه درس یلی مګنټه کې مطلب نفلونه کې الی مګنټه کې وسور وشي اما نیمه ګنټه کې وسوره نفلونه وکي اپ دې نیمه ګنټه کې وته سمره ذکر وکي په نیمه ګنټه کې بعض خلک درې سلور آیات زدي نو چې سلور آیاتونه د ذکر سلور سو رکعات نفل شو دغه د قران د ذکر د پر لوی اجر او ثواب دی دیو جن کوشش دا کوي که چا لفظي قران نه ویل خپل عالمانو سره لفظي قران زده د قران د الفاظ د کولم ضروری دي تجوید چې ورته وایي زموږ په دې ملک کې دا یو شی بالکل نشته د عربو کې ماشاءالله د تجوید ډېر اهتمام دی الله دې موږ تاسو حرمین شریفین له بوجي دا تشریح شي سپیری په پلان کې او تجوید وکړي سپینګری ناشي او خپل حروف د قران صحیح کوي ځکه قران ویل ته ضروری دی او صحیح صحیح ویل ته ضروری دی او چې ته قران صحیح کې نو کور کې بزنانو ته قران صحیح شي او که ته قران غلط نه نو بیا به ټول غلط یو ځای ته بیان ته لاړو ما ځای کې د حفظ مدرسه جوړه کړې دو رکعات د سبا دا سنت د دنیا او د مافیها نسی دا بهتر دی نو ماشاءالله د سفر مسائل مو واورېدل د دې جمعې سنت مبارک باج خلک بار بار وایي چې سو ایله مو وی دي او تاسو یې اورئ لکه باندې کتاب راځي جمعې سنت مبارک الحمدلله دا چې یو مسله نشته چې هغه موضوع باندې بیان نشته دا اوس د سفر مسائل ما بیان کړل خدا شته کنه ابا د سفر مسائل د سفر د مسائل سره دا چې د سفر مسائل سره د موز الفاظ دي او ترجمه ده او دې سره جنازه ده او د جنازې ترجمه ده بعض عوام تفسیر دې ورته ځان بد ښکاري نه عالم په شکر وباسي چې ته په دې سینه دې خپل مستقې کله به لږ وخت تاسو ورکو کنه خپل عالمانو ته نیمه نیمه ګنټه ګنټه ګنټه کې نه د زموږ استاد دا ټول مسائل به الله رب العزت سکی دا ټول مسائل به الله حل د جمعې د دې سنت مبارک د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول دا دی هغه وی لس رکعات دي دوه رکعات فرض دي څلور رکعات سنت کې مخ کیږي او څلور بعض ائمه زموږ د مذهب نه علاج ودا وایي ایو د جمعې د فارمخ کې سنت نشته خو جراش نو بس لګیا دی کله سره کاته یو کله په شل یو کله نواهم نوا د باز علماء کرام باز مذاهب والا د جمعې د سنت قبلیه او قائل دي زمون په مذهب کې دا سلور رکعات د جمعې نه مخکې امام ته وایي سلور رسل او زمون په مذهب کې یو قول دی د شپږو رکعاتو دا د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول دی او زمون د مذهب کې فتوا په دې چې جمعې پسې سره شپږ رکعات کوي دا څلور رکعات ورپسې موقت دی او د دې دوه بارک اختلاف دی سو کوئی سنت موقته دی سو کوئی غیر موقته دی او فتوا پسره سره شپږ رکعات کوي دا دې څه کوي شپږ واړه رکعات دې کوي سنت کله نا کله سوري دا علماء وایي چې سنت کله نا کله پرې وځي سنت دې ته خبره وایي د سنت او دا چې په سنت کو څوک مواظبت کوي دا مواظبت درست کوي یو خبره باندې ځان توجه وکړه یو یو سړی په سنت او میشواله کوي او د ځپل نظریه او ذهن او نیت کې د دې د فرضیت نظریه نو دا راوړي یو یو سړی وایي دا سنت دا چې کوم دا نفل دی او بس د په میشواله کوم د په نظریه کې دا چې نفل دی یره زه د ماښام نه پس څلور رکعاته نفل وو او زما عقیده او نیت دا دی چې دا نفل دی او د نفل په نیت کې هغه شواله نو په نفل او مستحب په دې نیت به شوال ټول سناروا د یو په نیت د فرضیت شو د بیا خبره د نقصان ده قرایشی بی رضی الله عنها په صلات الضحى باندې همیشه واله دا صلات الضحى صلات چا شو دا د دوه رکعاتو نواله تر دولس رکعات او حدیث کې دا راغلي چې د دې د اجر او ثواب بعض روایات کې راغلي چې صلات الظهر شل رکعات سوکل دولس رکعات وکړ نو الله به د سرور او یو دوه الله ورته عائشې بیبي بوي وی صلات زوحا سره زما دومره مینه ده کما ته وې نشم چې مور خپلار دې شي امور خپلار زموږ استاد د مور خپلار خپلار شو ابو بکر صدیق رضی الله امور و ام رومان رضی الله تعالی عنها کما ته وې نشم چې مور خپلار دې ژوند دې او ما صلات زوحا نه کړې نو ایزه به د مور پلار ملاقات ته ترغې لاړ نشم چې تر څو د صدا د صحابه ابو رضی دوه دوه رکعاتو باندې د دې په قیمت بالا پوری چې د سترګو نه پرده لري شو محمد ابن سیرین رحم الله یو لوی عالم تیر شو او په تابعینو کې د خوبونو په تعبیر کې امام وای دې اورس شاوې ک تعالی پرد د قیامت الله وای چې جنت لذي او کذور عطا ته تعالی اختیار ملاوي دنیا کې چې دور عطا ته نه بلکې جنت لذي نو دای وی چې زما چې دوه رکعات نفل ځکه جنت زما د خواهش خبره ده او دا دوه رکعات زما د رب زما نه مطالبه ده یو د خپل خواهش پورا کو یو د رب مطالبه پورا کو د دوانو کې الله نه ذکر پر فرق دی کړی وې زبوان چې زه دوه رکعات کوم دا دی علماء لیکلي دي وای کلام پوری راځوندې شي د دې کار باندې چې بنگله به جوړه کړي او وزیر شوی او صدر شوی او مارکیټونه به جوړ کړي وای ته یو شهر ژوندۍ شي چې یو دوه ځکه د دوه رقم قیمت معلوم شي د مړي نور اثر باندې نشته ژوند کې نو سره خدای دا تمنا کوي چې کاش چې ژوند ملاو شوه او د خپل مالک لپاره یو دوه رکعات وکړي دا خو د غیب سودا دا د غیب سودا د څه چې موږ ستانه چې تاسو جمعې له لري د دراغلي دا د غیب سودا دا او د غیب سودا کې لري چې بیا ورې سم ملاوي پرون موږ صلات الصوف کې وې نبی رسول الله ورته درته وله او خوشو وړي نو خوشو د باغ موس کې د الله حبيب وروان دي شدا چې سیرا غسل بیا را رسو دومره رسو چې د خپل صفنا د صحابه د صفنا دی ورو ورو شو ځکه عائشہ بي فرمایي ما په خپل عمر کې دومره ورو ورو نه دی او د الله حبيب ذات رکوعان او کې دي چې علماء اختلاف دي چې صلات کسو کې او رکوع د کډواله او صحیح روایتو کې ذو رکوعان راغلي وی پاوت رکات کې دومره خیرت وی لکه سوره بقره سوره بقره د دې لپاره او د الله د حبيب دی په وګوره دې تلاوت زموږ استاد او جزا زر ضرورت نو قیامت براغله وي خدا غونچت په باندې شي ځکه د اخرت په میو او د جنت په نعمتونو فنا او بیا مې پرې وو چې کلا مې راړو چې د جنت شي په سترګو په د ایمان په غیب کو ختم دا ټول د غیب سودا دا څه چې نن کوي روجي مو دی چاله څه ملاو یو ځواني چې موږ ټول په سترګو دا د غیب سودا زموږ دا ایمان دی چې په دې د دې ټولو اعمال او اجرونه به ملائک تقسیموي او د رمضان اجر به الله پاک تقسیم ور یو انعام چې بادشاہ ور کوي د سمره یو کده بادشاہ نه علاوه نور کوي قسم دې دلته کې انعام د بادشاہ شان سره مناسب دی د بادشاهانو بادشاہ به د روزي انعامات په خپل دس د قدرت تقسیموي دا زموږ ایمان دی چې د جنت د دروازې دي هرکه منارینه او زنانو چې دا روزيونی یو دروازه خصوصي دا د غیب او صدا والا خبره ده د دې وجه نه زما عزت مندو چې موږ او تاسو کوشش وکړو دا چې د دې سننو د مستحبات او د نوافل پابندي کوو علماء ذکرو دا فرض خو په سړي فرض دی تعالی که سمرتبه د نزدېکت حاصلېږي په نوافل باندې لکه یو سړي 100 روپۍ خرچه ده نو دا خو که ارزه نه نو دې به را پیدا کړي خو که دې پکې پور جوړول لس سیوا کوي نه به د سلو نه علاوه کدی وای چې د پکې فلانې کار وکوم موټر رمضان لا نه به دې سلو نه علاوه دا اصل خو دې کې جاړي ته خانیت ته بچي غواړي غي نه به پیدا کړي نو دا فرض یو قرض دی او که تعالی سم مراتب سیوا حاصلې او په دې سنن او نوافل حاصلې الله دې موږ تاسو لا د فرایض سره سره د نوافل د ادا کېدو توفیق راکړي مخکې جمعه مونږ ویلو ماشاءالله زموږ د سبقونه د ماشومانو شروع شي کوم مسلمانان چې بچی را دی کوي نو اکثر په ماشاءالله ځینې کوي دا نور چې دی نه کوم تلو راتلو نه دي دا را دی کوي کم بچی چې موږ سره د حفظ په شوبه کې داخل دي په چټیانو لار دي نو هغه لم پکار دي چې راشي بل د بناتو سبقونه خو زموږ د ډېر وخت نه شروع دي نو خپل زنانه ګونه دي د باز خلکو ګوره نارینه او زنانه او ناس دې نه روزانه کې خبر ته دې سبق ته نو دا خپل لري لري نه زنانه راوړی ماشاءالله موږ سره د همت شوبم دا د ترجمه کی ناظرم دا بلکې زموږ د بناتو دورې حدیث دی د خپل زنانه را لېږي سار نه یو کلا شي زموږ په کور کې د ماسپخي د پورې د چې هغه چوټي شي دا باندې ماشومان سکولونو ته ځي د دې لپاره موږ د ماسپخي نه تر باما پورې پروګرام دې ته کې ماشاءالله زموږ شپه او ورځ د علم السلام ته حکم بچی زموږ سرونو ته چې شي دای په پار نماز فقینا تر مازیګر پورې مونږ کلاس شلو خپل بچی را نه گئی عباسیات ته مکرې ځای ځکه بچی کوم روزګار ګرځي په سکار دی مشکل له جرازي او بیرته آرام دی ته بیا د بچو پسې تپوس هم کوئ او دا مدارس دینیه ستاسو ټول شریک مدارس کوم ځای کې چې مسجد او مدرسه ده دا د هر کلیوي والا شریک دی د دې د دعاګانې کول د دې د حفاظت سوچ فکر کول د دې د ترقۍ لپاره دا زموږ د ټولو شریک دی مسجد ته یو کس نه مدرسه دې یو کس نیو ځلې وخت یو خادم وي خو هغه د خادموالي په شکل وي دا د کومو استادو د ټولو مدارس دي دا طلبا زموږ استادو ټولو بچي دي د سره بنا او محبت کول دا یو ستا بچي دي یو د عالم اسلام بچي دي دا د مدارسو کې د تمام عالم اسلام شري تاسو وګورئ زموږ علماء لیکلي مرز قیامت په یو سره راپورته شي او د د په عمل نامه کې به علم دي کړي حفظ ولي کړي دې وي الله ما خو یې مسوي کړي الله وو کتاب په پیسو کې مدد تشه دي او باغې کې بد هر مدرسه کې بد استاد کې په 200 طالبان په درسه بشي دا دا چې کوم ځای ور کړو او باغې کې تر تر قیامت پورې خلکو سبب ملت دا به انسان عالم اسلام بشي د ار حافظ په حافظ جوړېدو کې دا وکړه الله دې موږ تاسو د مدارس او د مساجد سره په ځړ کې مینه واچي دعا غواړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي مونږ ته زموږ والدین او ته زموږ استادانو اصول فروع او ژوندو ته واړه او ګناه الہ العالمین زموږ ظاهر او باطن د قران او د سنت مطابق د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د اخرت بقا او دوام زموږ په زړه کې واچي الله زموږ او د ټول امت مسلمه په کوم حاضر دی او غایب دی زموږ ټول دیني دنیوي حاجتونه الله ته پوره کړي زموږ د ټول دیني او دنیوي پریشانۍ ختمې کړي څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي د چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي شفای کامله عاجل ورته ور نصیب کړي الله د چا بچي دي شته ته ورته نیک عمل صالح بچي ورکړي نو د سلورو بجو نه دلته په مدرسه کې دای تربیتی پروګرام دی د مازیګر د موزه پورې او کومې زنانه چې زیب زمون په کور کې د سلورو بجو نه تر مازیګر پورې د زنانه او د حج تربیت شروع دی نو څوک چې زی ګور امانی لګونه روپۍ لګای نو په کار دا دی چې حج ځکه دی یو میاشتې پورې زموږ د تربیتي پروګرام شروع وي نو لږ نږدې نه حاجیان صاحبان راځي او راشي خپل حجونه زده کوي چې دا کړاو مو پسې راشي او که حج مو زده نه کو نو پیسې به مو لګي وخت به مو لګي اسباب به څه ملاو شي سبحان الله